الرحمن الرحيم الدرس, الدرس الخامس عشر حروف اللين تعريف ده حروف اللين سلي الواو والياء الساكنتان المفتوح ما قبلهما واو او ياء ساكني او مخكة فتحي وقبل لازم أتى منفصلا فالواو ضم وال فالواو ضم واكسر الياء موصلا دي په جبك جبه كار حرف لين دا دودي لين ويا لين واللين منها الياء وواو سكنا ان انفتاح قبل كل اعلنا جمزوري سیبو د لیکلي جمهیری صاحب څه شو مصنف ته جمزوری صاحب نه پیژنې تحفه الاطفال وای تاسو تحفه الاطفال ورولې کنه کوم ځای دی ورولې تا تحفه الاطفال هم پورا نو کوه طالبان بعد سند والی کنه نو وی تخته دا نه تقتل په معنا پوهیږي چې شرطونه نه پورا ولاړ شي تیر کال یو طالب د باجوړ دو دو غبدیو ته بیا او تختیدو یو ور طرف انا دی واغستو او جزريه توفه الاطفال نه دي تیر کړی وې زه بر اعظم او دا به تیروم سند مې ولور کو اعتمادي په طالب زمو نه نه بوله نه راغله کله چې استاد وی چې سند لغوا دا سند د نه قبلو د طالب سند لغوا ها اصل سند دا دی د خلی سند پاڼې ماڼې پخوا نه وې استاد به تا دا وې چې زه صحیح د نور له سبق خایا دا به اجازت شو صحیح شو نو هغه طالب بارا کې چې چرترالو سبق تیر کو صحیح ده مشروط سند پورا کو شرطونه پورا کړته دا ورنه سند لغوه هغه چې زمانه نقل کوي یا بنه نقل کوي په خبره پوه شئ کنه دا ترتیب دی اصول باندې ځان مکمل کړ بیا ځه نو دلته مخامخ نه د زنازونه کور کې به هم شیشو کیږي اچرتونه نه دی بوره کړی یو پکې دا دی هغه نور خبرې پیسې هم نه دی ورکړي وای دی وای دنه خو به خپې تی والے که څنګه غاری ته چاله موږ را دړه جنې والے پیسې توزي شرطونه د حروف اللین دو شرایط دي واو او یا ساکن به او مخکې به فتحه سلورم خبره حروف لین ته مد ویل شو کنه نو حروف لین ته مد نشو ویل ها او حروف مد ته حروف لین ویل شو پنځم احوال د حروف لین دو حالات دي یو دا چې پس د دینه په حمزه په یو کلمه کې راغلی لکه سو ان او شیء او دویم دا ده چې وروسته به ترې همزه په یوه کلمه کې نه لکه خوف او السیر زمونږ په روایت کې دا ټول یو شان ویل کېږي او په روایت د ورش کې من طریق الازرق چې روستو ته حمزه راشي نو توسط او طول هم پکې کوي قصر نه کوي بیا څنګه وایي نو فرق دا دی چې د حروف مد او مخرج مقدر دی او د حروف لین مخرج محقق دی دویم دا د حروف مد او ادغام په خپل مثل کې نکېږي ها د حروف لین ادغام په خپل مثل کې کېږي دا خصوص پیری دا قاعده ذکر شوه بلکې هر قاعده ډېر پیری ذکر کیږي خو څوک سوچ کوي والذین آووا ونصروا ادغام بکې خو بعض خلک پکې څه کوي والذین آووا ونصروا غلط ته دریم فرق حروف مدو کې د یو الف مقدار باندې مد کیږي په حروف لین کې چې کوم مد کیږي نو هغه مد ما ده لغونته سلورم حروف مد او نفس سکون عارضی راځي نو دي کې طول توسط قصر کیږي طول پکې بهتر دی بیا دویمه مرتبه د توسط دا او دریمه د قصر او د حروف لیل نفس چې سکون عارضی راشي نو په دې کې قصر توسط طول کیږي قصر پکې بهتر دی بیا توسط او بیا طول الټا صحیح ده درې واړو کې طول توسط قصر دی خو که حرف مد نه پس سکون رالو نو بیا طول بهتر دی هکه د حرف لین نه پس سکون رالو نو بیا څه بهتر دی قصر پنځم فرق په التقاء ساکنین کې حرف مد حذف کیږي قالوا الحمد لله اجتماع د ساکنین وراله په مند واو او د حا کې د لام کې نو واو حذف شو شپږم حروف مدو کې د الف نه مخکې فتحه د واو نه مخکې ضمه د یا نه مخکې کسره راځي حرکت چې مخکې کم راځي هغه د دې موافق راځي واو سره موافق ضمه ده یا سره کسره ده الف سره فتحه ده او پواولین او یاولین کې صرف فتحه راځي ها اول مذهب دا چې قصر نه مراد ده تجري مجرى الحروف الصحيحه دا سي ادا لك حرف صحيح چې څنګه ادا کې اے لکه ته اب ات ام ال دا څه سم وایا او اي صحیح شو حرکتین مد پکې دا داسې د لکه د مد عارض وقفي وقف دیو کو نو دلته بسکه دا خبر غایت المرید عالم ذکر کړي اکثر شراح د شاطبیم داسې وي وعنهم سو سقوط المد فيه معنا دا د پدې کې مد شته په حالت د وقف کې د وقف خوف صيف مد ده پکې دریم مذهب دا ده په لین کې قصر په په دې کې مد دما ده دا صحیح خبره ده خانه کوم چې کما کو چې په حرف لین کې کم مد ده مد دما ده دې باره کې کتاب هم لیکل شوی القول المتين في تجويد قصر الليل قصر ببلين کې څنګه کې دی کتاب ترجیح دی ته ورکړ چې راجع قول دا ده چې په دې کې مد ما د لغونته مد ده د حرکتین نه کم ده او د حرف صحیح نه زیات ده دا مذهب عبد الحکیم ابن عبد الرزاق غوړه کړي په القول المتين في تجويد قصر اللين کې او شیخ بابا رحمه الله موجد مذهب د مکی او د اوله خبره خدا دا تعریف د سکون هدایت القاری علوی سکون څه ته وای النون الساکنه هي التي سکونها ثابت في الوصل والوقف یو ګوره مطلق سکون دی ایو نون نو د نون دا تعریف دلته نه مناسب ها دا ملي کوي ته موبایل کې لګیا تبا تبا خاور تجوید کی ته موبایل کې لګیا اپین دې مان پټ کو تبا دلته یو کار راغله ټول ورځ به ودو د شپې به داسې طریقې سره به د کېدو چې هغه ګټ کې به ودونو دی ګټ کې به خړا اورې دی شو سم تیز आवाज یو ترنیټورو دلته یو طالب وړ روان غوي وي ته کوم مو خوب لنه پرې خدای به خوب نه کړ نو چې به ودڅونه د جمعه طالبان چې نیو خالی کړي دا غوړې رواز کوي نو غبه بالغ اوچت کو دي فرش لبه په دې ځای راوښتو نو به نیخ کې نه خدا پته بوله نو چې درس کم ځای نه کی اخر کې وکړه ته غره دې قران په علم کې باندې خیر نه طالب له علم کې باندې خیر نه اول خیر خو په خود دې ته خو به وسته عبادت نه وسته نو تم موبایل کې لګیا ښه خیر به پکې نه د سر ټیټ کړه موږ وایو ک نوټیس جوړ وکړي 24 غنټه دا د موبایل یو لوی عاشق دی ها بچ موبایل دی کنه دی روټای دی نه هیڅ شي دی نه بچ موبایل دی تاسو مکوه ته لیکل نه کوې. نو ځان ډېر غټ لیکل کوي او خصوصي کسان چې کنده د الله مولي صاحب زوی دی مردان والا دا خصوصي کسان دي کنه نو خصوصي کس یا خو بیا خاجی نو سکون دغه تعریف نو ابن منظور سے په لسان العرب کې وای السکون ضد الحرکه سکون څه ته ویل کېږي ضد حرکت ته امام جعبری وای اصل په حروفو کې سکون دی خدا خبره د جمهور نه خلاف ده سکون په څو قسمه ده په دوه قسمه اقسام د سکون سکون اصلي سکون عارضي اصلي سکون دا ده چې وقف او وصل دواړو کې ساکنه یا کلمه یو کلمه لکه مثلا توس وې ذوق لم یلد دا وقفنم ساکن یو وصلنم عارضی دا چې وقفن ساکن دی او وصلن ساکن دی لکه العالمین ساکن شو وقف کې چې وقف نه کې العالمین بیا ګوره دا سکون په دوه قسمه ده سکون الحي او سکون الميت یو سکون ژوند دی یو بل مړ دی الله دې وبخي مړ سکون او ژوند دی سکون دا خبره ابن الطحان او الاندلسي اوله غسره چې هغه دا خبره ذکر کړي په مرشد القاری کې واما السکون فالسکون نوعان حي وميت سکون په دوه قسمه ده مړ او ژوند ده ژوند ده غ سکون ده دبلی کلی وی الله دې وبخیا ژوند ده غ سکون ده چې اندام ورته تیاری او د هغې هغه اواز د قوت خلق واوري او ظاهري او سکون میت هغه دی چې سکون دی او حرف د ساکن کو خو بس څه شی دی څوک په پوه نه شول دی راویښ نه کړنو لکه د حروف مد او سکون مر سکون دی اے حروف مد دي توس د دې سکون وایا نوحيها سکراوي شول ټول دي دا وګوره او حي سکون چې کوم د دې نه علاوه دي هغه چې توس د چا په خوا کې وجه اقو نو منډه کړی وي ویخ شو کنه دا ژوندې سکون نو څه کوي او دم بیا ژوندې شي ویخ شي القواعد والاشارات في فنون القراءات وعلم د سکون بارک وای چې سکون په دوه قسمه د ژوند او مړ حي او ميت حروف مده د سکون ميت تر خاص دي او سکون حي کې بیا درجات دي ها حروف حلقي اقوا دي په نسبت د حروف شفوي اع اح ا وای نشوي دې کتاب ولا خبره ذکر کړي او چې ګورو چې دوه صفحه د د سکون خبره ذکر کړې د یو سل 190 نه وګت بحث وکړي او بیا ویل سکون الحي او سکون الميت دم دا خبره ذکر کړي او بیا په کې درجات دي نو دا امام قسطلانی دی ښا دغه د څه لیکلی استلانی دی که اصبهانی لیکلی امام قسطلانی فلطائف الاشارات کې وای او بیا وای حروف مد او سکون مید ځکه حاصل دی لانهن لا حیز ولا مقطع لهن نه یې ځای شته نه یې مخرج شته معلوم یعنی او واولین او یالین هم د دې سکون هم سکون حی ده ها دکتور غانم قدوری وای د دې ابتدا امام سیبوی کړی و وای د دې سوچ او فکر د دې قضیه او د دې خبره دا وایي صرف علماو د تجوید نه ذکر کړي بلکې سیبوی هم ذکر کړي او دا احتمال شته چې هغه د خپل استاد نه نقل کړي د خلیل ابن احمد فراهیدی صاحب نه علامه السکون دا بل خبره ده سلورمه د سکون علامت سره نیو علامت د سکون د دایره الصغیره المستدیره ګول دایره دا مذهب د عام اهل مدینه والا دی او دا ابو داود صاحب غوړه کړل او په دې باندې عمل د مغاربو او دا یې غسته د اصطلاحات د علی حساب نه هي ګول دایره دا دلیل په دې ده چې دا حرف څه دی ساکن دی لکه صفر دای په نس دا صفر یو لګول دایره د سکون د لپاره خاص کړي معنا دا دا, دا حرف صفر دی خالی دی د حرکاتونه نو بعض وای دا د علی حساب دا غ صفر نه راغسته علی حساب صفر څه ته وای چې یو عدد هم نه نو دا هم څه شي د یو حرکت هم نه دی او چا دا ویلی چې نه دا ګول دایره د جزم نه راغستی دا میم چې کوم د په جزم کې میم د میم دا سر څه شي د ګول نه کنه دایره ده نو اثر مو د میم نه کټ کو او دا مو تراوا غستو جزم دی اخر اخیری خبره ته دی اخیری توجیه ته شیخ احمد الشرشال هغه ذهاب کړل چې دا صحیح ده هغه ذهاب دې طرف ته کړ چې دا قول څه دی دا صحیح دی ځکه وای د مشرق علماو د جزم نه دا جیم را واغستو اولنې حرف او د سکون علامت وګرځولو اې دا جی مې راواغستو ټکی ته لر کو نو زه اوس زمونږ د قرانونو کې سکون داسې دی دا جیم دی کنه بس داسې چې لګي داسې کې نو جیم به ته جوړ شي صحیح ده او مغرب و مغرب ولا و چې د یو ول راواغستو نو مونږ باخر راوالو نو غي جزم نمیم راواغستو اکثر قران کې بیا تاسو وګورئ چې د اهل مغاربو په طریقې یې کې سکون ګول دایره شیخ ضباع رحمه الله ذکر کړی چې اصل د دې دایره هغه وی ها ان واقفه اے او یا هذا دی وقف تا اے واقفتن واقفتن یو کلمه ده ها او واقفتن ما دا ورک واقفه په اخر کې پکې څه شي دي ګول تا ده کنه ناغه چې وقف کو ست جوړ شي واقفه واقفه معنا څه ده وقف نو دا غینه مهاره واغستا وقف کې حرف ساکنی کنه نو ها مراواغستا هغه مو د سکون د پارسو ګرځول علامت چا دا ویلی وای دا د خانه مسر راغسته دا قول خلیل ابن احمد الفرائدی ذکر کړي خان اولی خفیف کې خاله کنه او کم حرف چې ساکن یام خفیفی صحیح ده او بیا دا خان مدا تکم لرکو دا داني رحمه الله تم دا منسوب کړي ها عام اهل لغت د عربیت او دام خلیل سے مذهب ده ګورا په دې باندې شم د مشارقه او زمونږه د دې ټولو عمل لپاره یو شی باندې څوک وای دغه نه راغست نو بهر حال اقوال دی پکې څوک وای دا د استراح د لفظ نه ح د حانا غسر لکړو سکون ته جوړ کړي لکه التصریح بمضمون التوضیح دا د نحوی کتاب دی او شرع د اوضح المسالک چې هغه شرح د الفی د ابن مالک د ابن عقیل او ابن عقیل د الفی د ابن مالک شرح وی والظاهر انها راس حاء مهمله وی ظاهر خبره داله چې دا کوم د سکون علامت چې ده دا مو د حا د استراح لفظ نه راوسته بهرحال اقوال دي پکې د علماو نو یو دغه شو تاسو اوس موږ ورای په اکثر قرانونو کې سکون لته لیکلي بالکل د ح په شان سکون لیکلي دا حانی دي صرف دا سر د حاول کې دغه شان سکوني بعضي مصاحب کې وګورئ تاسو او سوق وای چې نه دا غینه بیا دال جوړ شوی دا دال علامت د سکون دی دریم شو اول سو ګول دایره دویم ح دا حادثه نه جوړ شي او دا غي اقوال مور دریم دا چې بالکل دالي دام په التصریح کې خالد الازهری ذکر کړی التصریح بمضمون التوضیح او د ویلي دي چې دا قول صحیح نه دی او شیخ کمال بشر ذکر کړی چې دا بعید عن الثواب دی زمونږ دا بعید عن الثواب دی غوږ مونږ مصاحب کې دي نقطه مربعه سلور ګټه نقطه به وکي نقطه اے نقطه دا او یو خو نقطه غي لکه توس پن قید نو ګول نقطه وشو یو نقطه داسې ده چې مربع نقطه وشو مربع نقطه به داسې شي کنه لکه دا څلور ګټه شو ډکه کی دنه نه سره دا دا مربع نقطه شو څلور ګټه نقطه شیخ بابا د دې نسبت کړي علامه الهروی ته وی وهو ضعیف وم دا ده خلو الحرف من الرموز حرف ساکن باندې د سره سره لګاوما بس پته به ولګي چې دا ساکن ده دا پکې اقوال وو اوس دا سکون خو یو پیجندو چې کوم علامت ده لګاو به کوم ده مواضع السکون سو کوئی وای دا نون نه ده نون چې کم ساکن ده او اظهار پکې شوی دی نو په هغې باندې سکون ولګوه په نورو ملګ په نورو باندې ملګو کم چې ساکن دی په هغې مظهر دی اظهار پکې شوی په هغې سکون ولګوه په مدغم ملګوه په مخفات ملګوه چې فرق پیدا شي دویم قول دا په ټولو بلګې تمیز پکې نشته ها صحیح ده په ټولو لګاو چا دا ویلي په ټولو بلګې علاوه ده حروف مدونه په حروف مدو باندې لګي چې فرق راشي د حروف مدو او د نورو بیا ګوره فرق په من د علامې د سکون او د نور علامو کې چې مشابه دي د سکون سره کله د سکون غونته علامې په قران کریم کې نور امراضي نو فرق به څه شي نو فرق دا ده کو په د سکون او علامه دایره ده نو هغه بالکل ګول وی ها د سکون چې کما علامه د دایره اب بالکل ګول وي او د دین علاوه چې په الف باندې کما دایره لګي هغه ته دایره مستطیله وي لکه لکنه هو الله او دا نور انا په دې چې کما دایره لګیدلې څنګه هغه داسي ګوره دایره مستطیله صحیح شو او دا مونږ چې کوم سکون یادو ا بالکل داسې ګول دی ها کاری کنه ښکاری تاسو د سترګې عمر مې جوړ کو تاسو سترګې مال ښکاری کته نه ښکاری چاله نه ښکاری سترګو هسپتال لري دی لاړ شي نه ښکاری بیا لاړ شه ها ها دلالات اخرى للسكون آیا د سکون طرف دغه علامت دي کنورم د سکون د پاره څه شته دلالتونه شته دا نه هم خبره ده نو اهل مدینه وعلى علامت د سکون د پاره ګول دایره لګی خو بالخط الاحمر په سور پن باندې ها دا د ابو عمرو دانی ناغی نقل کړي وای چې سکون لګي په سور پنو لګاوه دا یو دلالت وشي بل خبره لازمه حالت د سکون د نون ساکن سره د نون ساکن سره با احوال د سکون څه شي نو کګوره اظهاری پکې په نون ساکن کې لکه من خیرن نو علامت د سکون اولګوا په نون باندې او که ادغام کاملی لکه په لام میم نون را کې کامل ده کنه نو بیا خالی کا او ورپسې حرف باندې بشد لګي لکه وختي تاسو واورېدل دا به د سکون نه خالی کې او ورپسې حرف باندې بشد لګي دلیل به په دې خبره چې ادغام څه شی د تام دی او ادغام ناقص کې دوه وجې دي نه به په نون باندې علامت د سکون لګي نه به ورپسې حرف باندې تشدید لګي صحیح شو نون چې خالی شي دا به دلیل په دې شي چې ادغام په دې کې دی ادغام پکې شوی دی او دا ورپسې حرف چې خالی شي د شرط نه دلیل به په دې شي چې ادغام ناقص ته تام نه دی په خبره پوه شوي کنه په دې باندې عمل د مشارقه و دی یا دا د علامت د سکون په نونو لګاوه د پاره د دې چې دلیل چې د ادغام ناقص دی او تشدید ورپسې حرف باندې ولګاوه چې دلیل په دې باندې شي چې دلته ادغام شوی دی نو دواړه طریقې صحیح دي دا عمل د مغاربه و دی صحیح ده په علم الرسم کې شیخین څوک دي قاضي اخفاء چې کله په نون کې وشي نو نون باندې به سکون نه لګي او راتلون کې حرف باندې به شدم نه لګي او که اقلاب پکې وشو په نون کې نو دوه وجې دي نون ساکن نه پس بار اعلی نو یو د امام دانی ته قول د چې هغه غوړه کړه دی او وای دام په مثل د اخفاء دی اے په نون باندې علامت د سکون ملګوا او راتلو کې حرف باندې تشدید ملګوا دویم دا ده وړو کې میم او لګوا عوضا عن الساکن دا به عوض شي د ساکن نه او دویم دا د تشدید ملګوا پراتلون کې حرف دا قول غوړه کړی دی ابو داوود سے نو په دې سره ګوره دا معلوم شو چې دراتلون کې حرف به سهالي ها نو دا دیارلسمه خبره وه چې حال حالات حرف الذي بعد النون الساکن د نون ساکن نه پس چې کوم حرف دی هغه بس احوالي نو هغه تاسو واورېدل اوس حالت د میم ساکن چې میم کله ساکن دی نو سکون به په لګاو کنه به لګاو نو په میم به سکون لګي او ورپسې چې کم حرف دی پاغي به شد نه لګي او که ادغامي پکې د میم ادغام په بل میم کې شوی نو په میم به علامت د سکون نه لګي اول دا دی اول خبره علامت د سکون به په میم اولګول شي او راتلونکي حرف باندې به شد نه او که چرته ادغام شوی د دې میم په بل میم کې نو میم باندې بشد سکون نشي لګول او پراتلوب کې حرف بشد شي الیکم مرسلو او که اخفا پکې شي بیا دې موي په میم باندې څه نشي لګول سکون دې نشي لګول اوس په حالت د اظهار مطلق کې اظهار مطلق دا معنی نه هغه نون میم کې چې کم کې اظهار مطلق معنی دا د مطلق اظهار او ادغام کده نون یو کده نور حروف وي مطلقا اظهار چې چرته نو علامت د سکون په حرف مظهری او کم چې رستو حرف دا به مشدد نه قد سمع حملت ظهورهما په دې بلګه ها که چرته ادغامي نو سکون به په حرف مدغم نه لګي او علامه د تشدید به په غور پسې حرف لګي عدتم حمل ظهورهما نور روایتونه دي او ادغام ناقص کې دوه وجې دي یو دا ده چې په مدغم باندې علامه د سکون لګوا او تشدید پر اتلونکي حرف لکه احط تو پرون تاسو واوریدل نو په مدغم طام سکون لګول او پر اتلونکي حرف مشد لګول او په دې عمل د مغاربه و دی او دویم دا دی تعریه الحرف المدغم من السکون اول باندې سکون ملګوا او په دویم باندې سوکا هغه دویم چې د پاغي تشدید ملګوا په دې باندې عمل د مشارق او د صحیح شو بل خبره صار لسما حالاته مع حروف المد واللين حروف مد او لین کې د سکون خبره راجح خبره وای دا ده چې سکون په ونشي لګولې ځکه دا مخکې چې کوم حرکت د موافقه دا دلیل په دې چې دا ساکن دی مخکې ته ضمه دلیل په دې چې واو ساکن دی مخکې ته کسره دلیل په دې چې یا ساکنه ده مخکې ته فتحه دلیل په دې چې الف ساکن دی دویم قول دا ده چې سکون به په لګول شي دا دویم قول دی او چا دا ویل چې سکون دې پوره ګول شي په بل رنگ چې تمیز راشد سکون حي او د سکون میت ځکه دې دا سکون څه شي د حروف مده او سکون میت ته او د نور سکون حی دی نو په حروف مده او دی ولا ګول شي په بل رنګ بهرحال دا د ضبط خبرې دي د علما کرامو د علم الضبط دا چې کله د علم الضبط کتابونه تاسو وایي دا هم تفصیلا یعنی مختصرا نوې او دا بیا د علم ضبط خپل کتابونه اثرې وای نو سکونم تاسو پرون ویلو کنه سکون ویل شوی فرا کې را روان يم دي ها او پوره تفصیل لري ماسپخین درس کې شوی الدرس السادس عشر القلقله دا قلقلی باره کې مونږه پورا وضاحت کړو ته مونږ کړو پورا تفصیل به شو نو راځي الدرس السابع عشر الشده تعریف د مشدد پال کشف نجوی القراءات کی ذکر کړي التشدید خلاف التخفیف تجدید څه ته ویل کیږي چې د تخفیف خلافي او په اصطلاح کې عبارت عن النطق بالحرف دا عبارت ده د تکلم کولو نه په یو حرف باندې مضاعفا چې دا حرف بسی په لسان العرب کې دا تعریف کړي دوګنه به وي ولې تشدید پر راغلی ځکه کم یو حرف چې مشدد په قران کریم کې نو دا په حقیقت کې دوه حروف اول ساکن دوی متحرک او ویل کېږي دي ته حرف مشدد مدغم حرف مشدد مدغم دویمه خبره تشدید او تثقیل یو شی دی که جدا جدا دي نو بعض وی دا یو شی دی خو علامه جابری صاحب وی چې التشدید اخص من التثقیل تشدید دا خاص دی او تثقیل عام دی نسبت دوم خصوص ته درېمه خبره حقیقت النطق بالحرف المشدد په حرف مشدد باندې با نطق څنګه کو ادا کو څنګه حرف مشدد علماو د تجوید ذکر کړي چې دی حروف مشدده او تا او حرف مشدد ته حرف مدغم وي ها او مدغم ته مشدد وي برابر خبره ده که په دوو کلمو کې او که په یو کلمه کې لکه جعل لك نو جعل لك نور قراتونو کې پکې څه ادغام نه یو کلمې مثال مثلا قدم د دې وجه نه امام خلیل ته وای التشدید علامه الادغام دا تشدید چې دا علامه د ادغام ده او تشدید تا تضعیف هم وی ضاد سره امام سیبوی د دې تشدید علامه ذکر کړی د شین چې شین نه دا درې ټکي لرکي نو دا به علامه د تشدید شي عبد الوهاب القرطبي صاحب ذکر کړی تشدید علی پیدا کیږي چې دوه حروف په یو بل کې ادغام وشي کمثلین وی کمتقاربین وی او دا راضی د پاره دا سانتیا تشدید کې دوه حروف نه یو جوړ شنو آسان شول کنه بل خبره سلورما زمن حرف المشدد د حرف مشدد زمانه بسمره په دې کې دوه مذاهب دي یو دا د چې زمانه د دوو حروفو ده ځکه مشدد عبارت وي د حرفینو نه نو دوو حروف مرو پکې ودرېږي دا مذهب د مکی صاحب دی د دانی صاحب دی د عبد الوهاب قرطبي صاحب دی امام سخاوي ابن الجزري او طاش کبرا زاده رحمه الله علامه صفاقسي د دې ټولو دا مذهب دی دویم دا دی چې د مخفف نه به زمانه زیاتې خود دوه حروف نه به لګه کمای د مخفف نه به زمانه زیاتې او د دوه حروف نه به لګه کمای دا مذهب د جاربوردی دی جاربوردی تاسو په نحو کې پیژنئ ادا مذهب د متأخرینو دی خو موږ اول ته ترجیح ورکاو ها نو حرف مشدد کې به د دوه حروف عمر زمانہ لګي بل خبره طول الحرف المشدد سمره چې یو حرف دی وخت څومره وشو څومره چې یو حرف مشدد دی نو آیا بس پدې کې به حرکتین عمر وخت یې رو کنه بیا پدې کې بعضی د بعضی نه زیات او کم شته نو علماء کرام وینا کم حروف چې مشدد دي او غنه د پکې دا د ټولو نه زیات دي ان ولما الجنه دا ټولو نه زیات دي لکه ستاسو په تدریبات علی التجدید کې او علی الشده کې وګورئ اولنې درې مثالونه له څه د پاره دي په قاعده کې دا د هغه حروفو د پاره دي الحرف المشدد المغنون الحرف المشدد المغنون هغه حرف مشدد چې غنه پکې شوی د دې زمانہ اطول د په نسبت د نورو په سین کې رخوت ده کنه والسماء نو ګره اول څنګه ان او دا والسماء دا غینه لک شو راکم شو مثالونه درته په قاعده کې لیکلي خجی بیا ورپسې درېمه مرتبه د هغه حروف د چې حروف بینی دي متوسط حروف دي وبین رخو وشدید لن عمر اجد قطن بکت ډیر سول د صفت د شدت کې نو پاره کې به زمانہ د ټولو نه کمای مثال به څنګه الحق څنګه او د دې زمانہ د فطلن کما ده خبر باندې پويږي کنه پويږي حاجی علت پکې سره په بعض کې اواز ډیر جاری کیږي او بعضی کې کم مکی ته داسې ذکر کړی مکی سے وی اعلم ان المدغمات على ثلاثه اضرب مدغمات دا پدری قسم دی طرب مدغم فيه زيادة مع الادغام الذي فيها یو هغه دی چې پکې زیادت وی سره د ادغام نه یعنی ادغام سره سره پکې زیادت تم راغله د وجه دی او بل شینا او د دې مثال بسنګ اله کرا رای مشدد اے پدې کې یو څه شی دی شد دی او بل پکې تکریر دی نو تقریر خو بادا کې کنه مثال به څنګه ان الله غفور رحیم قاعده کې مثالونه په ترتیب لیکلي نو ګوره پر راکي را د حروف متوسطه نه ده کنه نو ګوره په دې کې څه شی ده او تقریر ده پکې په دې کې وای आवाज د تجدید سره لږ زیات ده هغه وای وی ولیا او الجیم فی لجین لکه جیم او یا په لجین کې دی نو په دې کې تجدید کم دی درم مدغم فيه نقص من الادغام یو هغه د چې ادغام پکې شوی په ادغام ناقصي درم لکه من یؤمن نو په دې کې تشدید شتا خو کم د داغه تشدید نه چې پاره کې ادغام ناقص نه بلکې ادغام په کتابي مثلا دای په الرعایه کې ذکر کړی هغه دا غي مثال به څنګه شي من يؤمن احط نو په دې کې اوس ادغام څه شي دی په دواړو کې ناقص ناقص ته نو دا په نسبت دا کم دي چې پاګه کې ادغام څه شي دی تام دی په خبره باندې پوه شوي کنه بیا ګورا ابن الجزري په تمهید کې ذکر کړی وای بعض علما ذکر کړی هغه وای مشددات چې کوم د هغه درې مراتب دي هغه داسې ذکر کړی یو دا ده ما یشدد بسرعتن چې په تیزی سره څه کیږي تشدید داغي ویل کیږي او دا غده لا غنه فيه چې غنه پکینی مثال به څنګه ربي دمه غده ما یشدد به تراخن چې لږ وخت پکې لګي دا غده چې پاغي کې غنه سره د ادغام نه صراط مستقیم ادغام کامل یادای دوی ماغه د چې باغی کی تراخ تراخی خپکی رستوالی نو دا غوي کم ده ادغام د نون ساکن او د تنوین د په واو او یا کې نو د داسې ذکر کړی دا د ټولو نه کم دي زمانہ پکې ډېره لګي خو بیا امام ابن الجزري وی غیر ان اختیاری التشدید على كل حرف مشدد بحسب ما فيه من الصفات القويه والضعيفه فالتمهید کې وی وای دا خبره خو خو زدي خبرو ته نه ګورم دا علماء چې ذکر کړي وای غوړه خبره دا ده چې ما کومه غوره کړې چې تشديد په حرف مشدد باندې راشي نو چې څومره صفت قوي دی نو دومره تشديد قوي دی صفات ضعیف دي نو تشديد هم ضعیف دی هغه داسې ذکر کړی بیا تقطيع وي او نه پکې په اول مدغم کې اکثر خلک دا سکته او تقطيع کوي دا خبره ابو العلا الحمزانیم کړی دا دا مونږ دا حرف مشدد اول مشدد وایو علت څه دی چې دا مشدد شو خو دوه حروف جدا جدا په ویلو کنه علت څه دی للسهوله على اللافظ چې څوک پرې تکلم کوي چې هغه ته سهولت ملاو شي مثال یې داسې دی لکه یو سړی دی خپې دې ورته تړلي نو چې په مخ کې دي نه شي تللی او که زور کوي نو غورځېږي ګران دی ادا کېدل نو په یو ځل باندې دواړه ادا کړل دا حروف دو د یو ځای نه ادا کېدل دوباره جبه اوچتول او بیا ته بوتل ګران دي نو په یو ځای دواړه ده فجرنا مثلا اوس که جدا وین تا به فجر جر دو پیرې به جبه لګولې نو څه شو فجر په یو ځای ادا شول الاعمال المطلوبه مع الحرف المشدد حرف مشدد کې به کوم کوم کارونو خیال ساتي ابن يعيش رحمه الله ذکر کړی چې د مثلینو مشد تشدید راشي ادغام راشي نو دوه کارونه وکي اولنې به ساکن کې او پس د سکون نه به ادغام وکي لکه جعل لك کې به وې جعل لك کې ادغام کې او ستاسو په روایت کې زموږ روایت کې دا نشته او که اول دا اول نه ساکن نو اے یو خدا دې چې دا اول نه ساکینی نو تعالی پارسو کارونه په کار شول دو کارونه یو دا چې اولنې به ساکین کی او بیا به دا غدویم په شان کې بیا به ادغام وکي اګه چرته اول نه ساکینو نو صرف یو کار به وکي چې بس دا اول حرف به د دویم په چان کې او مدغم به کې قل لهم مثلا که متقاربینی نو دو کارونه وکا اول ساکن کا او بیا د دویم پشان کا او بیا مدغم کا ویج علک قصورا مثلا د د قاف لکه مثلا نخلقکم کتا سو وایي او دا خبره مې زده کا چې التشدید من موانع المد شد چې کم دی د موانع د مد نه دی که شد دی کو نو مد ختم شو صحیح شو لکه مثلا ایاک دو یاګانی دي کنه نو که شد نه کې څنګه بشي مد دی ای یا خو چې کله دې پکې شد خو ایاک نو بس مد ختم شو نو بعض خلک شد کوي او مد کوي إياك نعبد وإياك التشديد من موانع المد وعبر بوشي قناع الوقف على الحرف المشدد اتم خبره فحرف مشدد باندې به وقف څنګه کو ابن الجزري په تمهید کې ذکر کړی اعلم ان الوقف على الحرف المشدد فيه صعوبه على اللسان دا لګ ډیر ګران دی په جبا فلا بد من اظهار التشديد في الوقف في اللفظ نو لازم دي چې مونږ په لفظ کې دا تشدید ظاهر کو وتمکین ذلک او مونږه دې ته زی ورکو حتا يسمع چې خلک واوري لکه من ولي من ولي من ولي خفض مستمر صواف دلته د شیخ احمد متولی فتوا شیخ ضبا ذکر کړي چې بعض جاهلان د دې زمانه داسې وقفونه کوي چې د هغې نه ځان ساتل پکار دي نو یا خو یوګت کیو مستمر او میو ولی کې څنګه میو ولی د پاکستان قاریان وایي وای چې په ولی کې به مت کې التجدید من موانع المد تجدید چرالو نو څه شو مت ختم تاسو په خبره باندې پوه شئ کنه نو په بل ورځ ماته یو طالب وي ویل ته کې یو قاری ته وځي ګورم مې ولي وجه ولا جوړول کنه او دې کې چون کې کنه او دا یا ساکن شي او مخ کې څه شي کسره ده نو مات چې ساکن مخ کې ته کسره نو یو ولې په مقدار مې ولي نو روج مبارک شه د اجتهاد د مبارک شه مجتهد شوي وشوي دا کتاب دی تجوید الحرکات الثلاث د د صفحه د 211 عنوان قائم کړه تر منځ کې خبره نه دا وګوره چاته چې ښکاری الله ول چشمه ورکړي التشدید من موانع المد دا پورا عنوان دی او په دې بیا خبره کړي صحیح فلو جعل زمان النطق بالتشديد فيهما كزمان ظاهرهما ووجود المد فيهما لأدى ذلك إلى أن يصير التشديد نائبا منابا أكثر من حرفين وذلك زيادة دا الموضح في التجويد عبارت د قرطبي سه بوګ د قصه ذکر کړي او اخر کې بیا دا عبارت ته متشد ادا کو نو معنا دا ده قیامت ډېر hebatnak دی او ډېر تریخ دی ها او کدی وی و امر نو معنا یې دا قیامت ډېر hebatnak دی و امر او الله حکم هم کوي اخواني ده که څه ده منم نه خن اشنا عبارت تری کړي نو د دې خبرو خیال به پڅ کې ساتو په تشدید کې به ساتو علامه التشدید دا خبره کو بیا بس کو دي ترمز علامه التجديد ویل کیږي د دې علامه بچي د تجدید نو اهل مشرق والا د شین دا سر راغسته علامت ګرځولې ده ځکه شد ده کنه شد نه مو شين راواغستو ټکي مو تلر کړل علامت د تشديد شو امام خليل صاحب داسې ذکر کړی التشديد علامه الادغام دا مذهب د سیبویم ده دوی مذهب د مغاربه او ده چې دال بر واخلي او دا به علامت د شد شي ځکه په شد کې دال شته کنه نغینه مو دال را واغست مکه مفتوح حرف د پاسه به ولګي که مکسور وی لاندې که مضموم وی مخه ته بعض علما وی علامت د تشدید اډو لګاومه ضرورت نشته او جمهور علامت بلګي نو دغه پکې اختلاف چې څنګه به او کم ځای به لګي نو سو کوئی د حرف مشدد د پاسه به لګي دا مذهب د ابو داود صاحب دی ادا معمول بیا مذهب دی لکه تاسو په ابا اب او هغه کې وګورئ چې تجدید کم ځای لګیدل صحیح ده اوس چې د شدو لګولو په حرف باندې نو دا حرکت به کم ځای لګي شد نه پاسه که شد نه قطع که څه ترتیب وي امام دانی وای چې اول به د حرف د پاسه شدو لګي لکه با دی ولیکل نو بیا به په شدو لیکي او بیا به د هغې د پاسه فتحه ضمه لګي او کسره خو هم د حرف د لاندې نو وای نه شي پی یعنی د دې فتحې ضمې منځ کې بشدي او لاندې د سي حرف بعضی وای دا به د کسرې د شد نه لاندې لګي دا دا کسره به د شد نه لاندې لګي مثلا اب به ده کنه نو با دی ولیکلا بیا به پی شد ولیکي او د با او د شد په منځ کې به کسره ولیکي خدا قول ضعیف دی دا ولا خبره خدا ها دویم مذهب دا د مغاربه اهل مدینه او اندلس والا چې علامت د تجدید بدایلی دا راغستل شوی دی د تجدید د دالنا تشديد کې شين یو ځل دی او دال پکې دوه کرته دی او عزت للتکاثر نو ډېر د اعتبار دی کنه دا مذهب د امام دانی غوړه کړی دی اوس دا به کم ځای لګاو دا دال نو که فتحي نو دا څه به لګول شي د بعد پاسا ګورا که فتحي نو بعد یو لیکلا با صحیح شو با ولیکل شو نو د دې لپاره د عدال به داسې شي لکه څنګه چې د با د غاخونه بره دي اسمان لا داسې به د دال دام څه شي بره به شي حق زمي نو داسې به ولیکل شي لکه دلته با ولیکل شو نو دا الټه به شي که ضمي په حرف باندې داسې به ولیکي او که کسره په نو داسې به ولیکي بعد یو لیکل دلته کنه وښه دلته کې اوس دغه سبق رالو کنه طالب د خول په سترګو دا چې اکثر د سترګو سبق راځي د سترګې پټي چې د نظر نشو نه دا نظر کېږي چې کله زه کاپی راخلم او داسې یو ټکی جوړوم او تاسو په بویوم ته په ځان باندې اخیری درې صورتونه چوف کوا نه نه دا نظر هغه دعا وایا ها نو ضمه کې بسنګ چل کې چې کله په یو حرف باندې ضمه ده دا کسره ده کسره نو بعد یو لیکلا نو دې لاندې به داسې ولي کراخونه وکته شي صحیح شو او شای به کنه دې کې دغه مذاهب دي خو تاسو واسه مغه تجدید هغه د کوم چې تاسو قرانونو کې ده بس دغه په کې مذهب ده نو یو مذهب دا شو بس صرف شت کافی دی حرکت ته ضرورت نشته دی مذهب دا تشدید او حرکت دواړه بری کې درې مذهب دا دی که حرف مشدد د کلمې په اخر کې نو شد او حرکت دواړه بلګول شي ځکه اعراب بل تجاری کیږي او کله کلمې په منځ کې نو صرف شد لګوا او سم لګوا حرکت م لګوا زي بیا راځي لس منټه